الرحمن الرحیم باب قوله فاس الله ان يعفو دا زیدی اها ها هم دغه دی یو دا یو لیکه کې فرق ما خیال ا دوه لیکه د مرګ ملائکې ورته راللې او د دوی نه ساه واغشته هغه خلق چې ساه واغشته د هغوی نه ملائکو د مرګ خو چې دا د مرګ ملائکې ورته رالې او ساه غشته نو دا حالت سو ظالمی انفسهم په داسې حال کې چې دوی ظلم کوونکي په خپلو ځانونو دا کم چې مړه شو د مرګ په وخت کې دوی ظلم کوونکي په خپلو ځانونو ظالمي انفسهم په داسې وخت کې چې دوی ظلم کوونکي په خپل ځانونو نو چې دې ملائکو ته ساغشتا نو تاسو ته کوي چې تاسو د چا پاټه کې وي د مسلمانانو وی که د کافرو وی قالو ملائکو وتوی فیما کنتم پس کې وی تاسو فیما کنتم پس کې وی تاسو په دیندارۍ کې د مؤمنانو سره ولاړ وی که د کافرو سره قالو نو دی ملائکو وتوی فیما کنتم پس کې وی تاسو کم پلو وی قالو نو دی ورته جواب کیوی چې مونږ خو د مسلمانانو سره نشو درې دی مونږ عجزانو قالو نو دی کسانو وته وی چې دا چا ملائکو ته ساغشتا کنا مستضعفینا او مونږ عجز کمزوري کنا مستضعفینا او مونږ عجز فی الارض پزمکه د مکه کې یا ملائکو مونږ عاجز او کمزور یو دې کافرو په مونږ باندې زور کاو دلته په زور راوستي یو قالو نو دې ملائکو وته وی چې په دنیا کې یوازې مکه و بل زینو قالو ملائکو وته وی الم تکن ارض الله ایا نو زمکه د الله واسعا پراخه واسعتا پراخه فتوهاجرو فیها چې تاسو هجرت کړی وي پاغې کې خیال لري هغه خلک چې سا واغشته د هغوی نه ملیکو په داسې حال کې چې دا خلک ظلم کوونکي او په ځانونو نو دغه خلک چې دي قالو دی ملیکو وته وی فیما تاسو پس کې وی د دین په کومه معامله کې وای نو دی ول جواب ورکو چې ملائکو منګه عاجز او پزمکه کې سکولم نشو نو ملائکو وته وی چې ولې زمکه د الله پراخه نه و چې تاسو هجرت کړی وي دا سو واقع شوی و او دا د کوم خلکو باره کې د آیت نازل شوی دی نو دا برته اوس بخاری شریف دا وای حدثنا عبد الله بن يزيد المقري قال حدثنا حيوة وغيره قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن ابو الاسود قال عبد الرحمن ابن ابو الاسود وی تابعی دی قال دی وی واقع بیانی قطع مقرر کړی شو علی اهل المدینه په باشندگانو د مدینه باسن لخکر باسن لخکر یو طرف ته یو طرف ته عبدالملک ابن مروان دی بل طرف ته چې هغه په شام کې دی بل طرف ته حضرت عبدالله ابن زبیر رضی الله تعالی عنہ دی مدینه او مکه او دا علاقې د ده سره دي اوس د جنگ د پاره تیارې دی د جنگ د پاره چې د عبدالملک ابن مروان او د د ملګرو سره جنگ وشي د اهل شام سره نو په مدینه منوره باندې لخر مقرر کړ چې د مدینه خلکو تاسو به دونه فوجیان تیاروي دونه لخر به تیاروي یا دوه سوه یا درې سوه چې څومره چې د مدینې په خلکو دا لښکر مقرر شو نو د عبدالرحمن محمد ابن عبدالرحمن وای زمان امام پکې ولیکل شو په دې لښکر کې نو مقرر شو په باشندگانو د مدینه لخکر فاکتوتب تو فیه نظم اولی کل شم پاغی کی زم ولیکل شم په هغې کې چې ولیکل شم محمد ابن عبدالرحمن وی سخ خوشحالم فلقیتو اکرمتا زمیلو شم د حضرت اکرمه سره ډیر لوی بزرگ دی مولا ابن عباس چې هغه ذات شوی مری د عبد الله ابن عباس او د عبد الله ابن عباس مریو دا ذات کړی مو بیا د شاګرد مو فاخبرته ما وته خبر ورک چې د قصې د مدینه په فوج کې زم لیکل شوی ما ته وی خیال کوه ما ما ما ما ما ما ما ما دا سکه دا ته چې د فوج کې وزي لخر کې وزي نو مقابله به د چا کې د اهل شام او اهل شام خو مسلمانان دي نو مسلمان بلګي مسلمان به وجني نو د دینه بس جوړیږي مسلمان لګي مسلمان وجني د دې څومره ګناه ده نه چې لاړ نشي فنهانی عن ذالک نو دې اکرامه زه سخت منې کړم ان زه منې کړم د دینه اشد النهی په سخت منې کولو سره چې ګوري خیال کوه چې په دې لخکر کې لاړ نشي او بیا راته دلیل بیانوي ثم قال بیا رسول الله وی د اکرمه وی چې اخبرني ابن عباس ما ته خبر را کړی د خپل استاد عبد الله ابن عباس دا راته وی چې ان ناسن یقینا یو جماعت یو ډله وه من المسلمین د مسلمانانو د مسلمانانو یو ډله وه په مدی... په مکه مکرمه کې اوسېدله ایمان یې راوړی او کلمه یې ویلې وه خو هجرت یې نه کو چې هجرت یې نه کو چې کله مسلمانان بدر ته رالل نو دا مسلمان کله چې کافران بدر ته رالل بدر ته نو دا مسلمانان هم ځان سره روان کړو نو چې بدر ته راوستل دا مسلمانانو جنگ نکاو صرف د کافرو د فوج سره ولاړو چې دا فوج لګ ډیر ښکاری صرف دې د پر ولاړو دلته به د مسلمان غش راغی چې راغی ټق دغه مسلمان به ولګید مړ وشو د مسلمان توره براله لپاره به ولګید د مسلمان به مړ شو اوس وګورئ صرف دا مسلمانان راغلي دي د کافرو سره ولاړ دي جنگ نه کوي صرف د دې لپاره چې د دوی ډله ډېره ښکاري او دوی مړ شو ملایکې ته تپوس کوي چې چرته وای چا سره وای ولاړ د چا سره وای د چا جماعت هم ډېرو نو چې الته جنگ نه کو خالی صرف دې لپاره ولاړو چې د دوی دغه زیات شي ډله او د مسلمانانو په غشي باندې مړ شو هغه سره دونه سختی کیږي نو چې دلته ته د مسلمان مقابله ته ولاړې او تورم د سره یو جنگيږي نو د دې نه بس جوړي خ وای ان ناسا یقینا یوډله وا من المسلمین د مسلمانانو چې دا په مکه کې ایمان وروړي خو هجرت نه کو کانو مع المشرکین و دوی په بدر کې سره د مشرکانو یکسرون سواد المشرکین دوی ډیرو ډله د مشرکانو ډله جنگ نه کو صرف د کافرو سره ولاړو چې د دوی دا ډله لګ ډیره ښکاری یکسرون ډیروي سواد المشرکین ډله د مشرکانو علی رسول الله صلی الله علیه وسلم په پیغمبر علیه السلام چې د د کافرو ډله د پیغمبر علی السلام په ډله باندې ډیر ښکاری دا ولاړو نو یات السهم دې کې براغه غشي په دې منس کې به یو غشي راغی نو چې غشي براغه نو يرمي به یورما او دی به اوشتل شو به په غشي د مسلمانانو او د پیغمبر په مقابله کې څنګه تاسو د دغه سره ودرېږئ د کافرو سره ان الذين توفاهم الملائکه یقینا هغه خلق چې سا واغشته د دوی نه ملائکو او چې دا سیت یا غشتنو سه حالتو ظالمی انفسهم چې دوی ظلم کوونکي په خپل ځانونو نو ملائکو وته وی تاسو چا سره وی مسلمانانو سره ولاړ وی که کافرو سره نو دوی وی ملائکو ته چې من خو عاجزو په زور روستی وو نو وی چې عاجز وی خو د مکې نه بم هجرت کړي وی کنه پیغمبر کړي دی ابوبکر کړي دی عمر کړي دی او تاسو نه شي کولی دې دا پوه شو رواه الليث عن ابي الاسود او د هغوی نه هجرت نه کوي نو دوی سخت ګناهګار دي الا المستضعفین مګر هغه خلک ګناهګار نه دي چې هغه عاجز وي من الرجال د سړو نه بوډاګان دي والنساء د ښځو نه زنانه دي والولدان ماشومان دي لا یستطیعون حیلتا هغوی طاقت نه لري د چل چلم نه ورځي چې د مکې نه وځي ولا یهتدون سبیلا او نه هغوی ته لاره معلوموي دا لار هم د ورته د مدینې نه ده معلومه چې په کومه لاړ شو فاولئک رسول روان عسى الله فاولائک عسى الله ایعفو عنهم او وکان الله غف... عفوا غفورا حدثنا ابو الرحمن قال حدثنا حماد بن ايوب عن ابن ابي مليكه عن ابن عباس رضي الله تعالى دا پرونم تیر شو الا المستضعفين مگر هغه خلک چې هغه عاجزي او د مکې نه هجرت نه کړي د مجبورۍ د وجې نه پاتې نو قال عبد الله بن عباس وی چې په دې کې زه مومم کانت امي زما مور بی بی حضرت لبابا دام و ممن دا هغه چانه عذر الله چې الله پاک هغې ته هغه معذوره کړي وو د هغوی عذر یې قبول کړی وو قریب ده چې الله پاک ان یعفو عنهم دغه عاجز خلکو ته عفو کی وکان الله دی الله پاک عفوا عفکون کی غفورا بخشش کون کی حدثنا ابو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى عن ابي سلمة عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال ابو هريره وي بین النبی صلی الله علیه وسلم په دا منځ کې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام یصلی العشاء منځ کو د ماسوتن رسول الله صلی الله علیه وسلم د ماسوتن منځ کو چې ناګانه د سلورم رکعت شو کنه سلورم او د سلورم رکعت د رکوع نه روچت شو سمع الله لمن حمده وی اس قال سمع الله لمن حمده هغه وخت کې چې وی رسول الله صلی الله علیه وسلم سمع الله لمن حمده دی وی نو پکارو چې دی بیا چرته تلې وی سجدی لا لیکن سجدی ته لا نړو چې سجدی ته لا نړو ثم قال او بیا وی قبل ان يسجد مخکې د سجدی نه لا سجدې ته نوتلې سمع الله لمن حمیده اووی نیغ ولاړو او هغه دغه وی هغه قنوت نازله نه دی او وی اللهم نجي یا الله ته نجات ورکا عیاش ابن ابي ربيعه عیاش ابن ابي ربيعه اللهم نجي یا الله ته نجات ورکا سلمت ابن هشام سلم ابن هشام ته الکه دلته ساجيبه غونډه دغه دی اللهم نجي عياش ابن ابي ربيعه یا الله ته نجات ورکې عياش ابن ابي ربيعه ته لاندې وتسلی کې ریاضه ابن ابي ربيعه دا ټکی عجیب ټکی دی او بیا سوی اللهم نجي سلم ابن دلته سوی دا چې ته زما کتاب کې هم داسې دی هلته چې و بله نسخه ده دا غلط دی دا ټکی غلط دی دا خال نه دی زما خیال دا اخ ټکی دی اخ ځکه چې سلمه ابن هشام خو د ابو جهل سکر اور دی کنه سلمه ابن هشام د ابو جهل د پلار نامه سوه هشام وکنه امر ابن هشام نو دا د هغه سکر اور دی او عیاش ابن ابي ربيعه د میرنې رور دی مور سره یو د پلار سره بیل دی دا ډیر مخلص مؤمنانو عیاش ابن ربیعه مخلص مسلمان سلمه ابن هشام دا ولید ابن ولید خدا کا خپلوانو سره نغه کړیو قیدیان کړیو تړلیو پرې خودل نه ها اللهم نجل ولید ابن الولید یا الله ته نجات ورکی ولید ابن ولید ته دا ولید چې د ولید زوی دی دا د خالد صاحب رور دی اللهم نجه المستضعفین یا الله ته نجات ورکې هغه عاجزو ته هغه کمزورو ته من المؤمنین د مؤمنانو نه هغه هغه پکې راغی مستضعفین اللهم اشدد یا الله سخ کې ته اللهم اشدد یا الله سخ کې ته وت اتکا نیول ستا پکړ ستا خدای په کلک پکړ باندې ونیسي وت اپی مالولو ته وی دلته معنا کوي گرفت یا الله سخ کې ته وت اتکا خپل عذاب او د دوی گرفت قاتونه قات کسن یوسف لکه پشان دغه قات د یوسف علی السلام لکه د یوسف علی السلام په قوم باندې چې اوه کاله قات راغلی خدای داسې په دې قات راولي همدقسې الله پې وکړو باب قوله تعالی دا باب دې د دې قول الله الکه چې جهاد ته لاړ شي او د مانځه ټیم راشي وسله به ځان سره نیسې ښه وسله وسله به ږدی نه دا کې ښودل په کار نه دي که مجبوري وه نو بیا وسله کېده ویا ولا جناح علیکم نشته ګنا پتاسو ان کان بكم اذن کچرو تاسو باندې تکلیف تاسو تاسو تکلیف او د تکلیف د وجنم او وسله نه شو چتولی هغه سو تکلیف می مطرن بارانو اوس خیسته ټوپک دی او دلته باران وریږي نو چې دا باران دا ټوپک وي خدا خرابیږي پس مکه نشي کېخوي او کنتم مردوا یا تاسو بیماران وې او د شکه د سره د نو بیمار وې تاغه اغشتې نشوه او چتولې د نشوه نو په تاسو دا نشته دی چې مونږ کوي او هغه وسله کې دی ان تدعو اسلحتکم چې تاسو کې دی وسله او بی وسله راشه مونږ کې دا د جهاد په وخت کې حدثنا محمد بن مقاتل ابو الحسن قال اخبرنا حجاج عن ابن جريج قال اخبرني يعلى عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عبد الله بن عباس وي ان کان بكم اذن کچره او تاسو ته تکلیف مم مطرن د باران او کنتم مردوا یا تاسو بیماران وې عبد الله ابن عباس وی دا د عبدالرحمن ابن عوف په باره کې راغلی دی چې هغه زخمی شوی و چې زخمی شوی نو هغه ته تکلیف نو هغه بیا وسله ځان سره غشتې نشوه سوي قال قال عبد الرحمن بن وایي قال سوک وی عبد الله ابن عباس وی چې عبد الرحمن ابن عوف هغه مشهور صحابي چې عبد الرحمن ابن عوف دی کانا جریحا هغه هغه زخمی وو د دې وجنه د زخم د وجنه هغه وسلو چتول نشوه باب دا بل باب دی قوله دا قول د الله ويستفتونك في النساء او دا خلق تپوس کوي ستانه په باره د خزو کې چې موږ د خزو سره څنګه جون تیرو څنګه تعلق سره ساتو قل الله ورته وایه چې الله یفتیکم فتوا درکوي تاسو له دوی تاسو نه پیغمبره فتوا غواړي د مسلې تپوس ته نه کوي نو قل الله ورته وایه چې الله یفتیکم فتوا درکوي تاسو ته فیهن په باره د دې ښځو کې الله فتوا درکه یو او دویم وما او هغه آیاتونه د فتوا درکې یتلا علیکم شغل استلیکیږي پتاسو فل کتاب د الله په کتاب کې الله د لد فتوا درکې او د الله د کتاب آیاتونه د فتوا درکې دوا د فتوی درکې کوم آیاتونه فی یتام النساء په باره د هغه یتیمانانو ښځو کې هغه د یتیمانانو د ښځو په باره کې چې کوم د قرآن آیاتونه تاسو ته لوستل کیږي نو هغه آیاتونه دله فتوا درکوي او الله دله فتوا درکوي چې د تاسو د یتیمانانو او جینکو په باره کې یریدلی چې موږ به د دوی سره عدل او انصاف ونکو نو په دنیا کې خو یوازې دا جینکې نه دي نورې وکې فنکهو ما طاب لکم چې کمې تاسو له جایز وي هغه کوې نو الله د له فتوا درکوي او هغه آیاتونه د له فتوا درکوي چې هغه د الله په کتاب کې لوستي کیږي او هغه نازل شوي دي په باره د هغه یتیمانانو ښځو کې حدثنا عبيد بن اسماعيل قال حدثنا ابو اسامه قال هشام بن عروه اخبرني عن ابيه عن عائشه رضي الله تعالى عنها ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن دا وای وای الى قوله تر دې قوله پورې وتر د کله نه کله بسړی ته یو یتیمه جینې پاتې شو یتیمه جینې چې پاتې بشو وتا خکلې بنه و خکلې بنه و خسته بنه و او مال به وو دی بهاریان حیرانو چې خدای سوکم کدل ته به دا غي رنگ ته وکتل هغه خکلې نه و نو نه په خپل نکاح کولې شو نو به زوی له په نکاح کوله لکه خکلی نه وه خو چې دلته مال ته بیا وکتل چې که دا جینۍ ما بل چا له ورکه خو دا مال رانه دغه کوي وړي خاون به راشي ما سره به په دې مال کې شریک شي نو حق اریان به و دا جینۍ به یې راواغېشتله کور کې به یې بنده کړې وه چا باندې به چاته به یې ودوله نه همدقسې غریبه به په کور کې زړه شوه بس بیا بمړه شو نو وترغبون او تاسو اعراض کوي ان تنکحوهن د نکاح دا غوینه نه بل ته په نکاح کوي ځکه هلته مال دی یریږي چې یو بې سیرانه او نه په خپل په نکاح کوي وترغبون او تاسو اعراض کوي مخ ګرځوي د سنه ان تنکحوهن چې تاسو په خپل په نکاح کې قالت عائشه حضرت عائشه وی د دې تفسیر کوي هو الرجل دا یو سړی دی تکونو عنده الیتیمه چې وی دا غسره یو یتیمه مثلا د تر لور ورته پاتې ده یار وی راوته پاتې ده تکونو عنده الیتیمه چې وی دا غسره یتیمه او هو دا ماما او دا سړی ولیها د هغې اختیارمنې مي و وارثها او د دې وارث مي د دې جینۍ بل څوک نشته فاشرکته نو دا جینۍ شریکه یې د خپل ولی سره فی ماله په مال کې او دسې وسره شریکه یې چې په ارسه کې یا ځان ته په نکاح کی که وسره نکاح کیږي یا زوی ته په نکاح کی نو نکاح کوي هم نه او بل هم نه ورکوي ویکره او دام بد غني ان یزوجها چې دا په نکاح کی رجلا بل سړی ته په خپل هم نه کوي ځکه خپل نه ده بل ته هم نه ورکوي ځکه مال لې ولی وی که بل له ورکما نو فیشرکه دا بل سړی به شریک شي د سره فی ماله په مال د دکی چې دا خپل یتیمه می چاله په نکاح ورکړه نو خو هغه خاون به بیا ما سره په مال کې شریکی ولی بما شرکت هو په وجه د شرکت د دی جنې د د سره چون کې د جنې د دی خپل تر سره یا د دی خپل ترزی سره شریکه ده نو که دا بل لور کی نو خو بیا به دا جنې خاون ته وی چې من لزما مال تی روړه نو فیعزلها نو دی سړی به دا منی کوله چاته به په نکاح نه ورکوله د سشي خطر ایت کولا نشوزن دی بیا بیل مانو کی نشوزن د نافرمانی چې دا خاون چې دی زما خیال نه ساتي خزه خطر کوله د دې خبرې نه چې زما دا خاون زما سره بغض کوي زما خیال نه ساتي او اعراضا یا د مخ ګرځولو چې خاوند به کور ته راغی ښځه به وله مخې له ورله ده به ترې مخ وګرځو دا هم د سړي د خفه کېدو لویه نښه ده نو که دا ښځه یریده د خپل خاوند نه خطرې کوله نشوزن د ناراضګۍ چې دا خاوند زمانه ناراضه دی او اعراضا یا د مخ ګرځولو ها وقال ابن عباس عبد الله ابن عباس وی و ان خفتم شقاق بینهما اے د خزه او د خاون مشرانو د خزه او د خاون کورنۍ خلکو که تاسو یریدلې شقاق بینهما د مخالفت نه په منځ د دې دواړو کې چې وای د خزې او د خاون منځ کې دغه راغی مخالفت نو پاسه فبعثو حکما من اهله وحکما من اهلها د شقاق معنی کوي تفاسد خرابواله وای د خزې او د خاون سره حالات خراب دي تفاسد منه خرابوالی الکه روغه کله کیږي فیصله کله کیږي چې لږ شی ته پرې دی او لږ دا بل پرې دی تب هم لږه قرباني کې خپل حق به پرې دی اب هم قربانیو کې لږ حق به پرې دی خو دلته کې لانجه دا ده زه وایم چې ما ته پوره حق ملو شي شوخ معنا کوي شوموالی هواه فی الشیء خواهش د یو سړي په یو شي کې یحرسو دی راوچتای دا سړی په دې کار خواهش د یو سړی په یو شي کې چیرې دا شی ماته ملاو وي یحرسه دی په حرس کې اچي داسې مکوي چې خزه ساتي او حقونه نه پوره کوي خزه ساتي حقونه نه پوره کوي نو دا څنګه شو کل معلقه کل معلقه لکه رازوړنده یو شی چې رازوړندي تاسو بسوي د اسمان کې دی که ځمکه کې دی نه په اسمان کې دی او نه په ځمکه کې دی د قصې چې د خزه خاون حقونه نه پوره کوي نو دې ته به خاوندم نشي ویلي به خاوند د ځکه نه ده چې بل خاون خو نشي کولی او خاون والام نه ده ځکه حقونه نه پوره کیږي کل معلقه پشان د رازوړن دی لا هي ايمن رازوړن دا مطلب چې نه دا بې خاونده ده لا هيا ايمون نه دا بې خاونده ده چې ځان له بلو کی ولا زوت ولا ذات زوجن او نه خاونده د خاونده خاوندم نشته چې حقونه پوره شي د دې څه مطلب دی نو قالت حضرت عائشه وته وی چې الرجل دا یو سړی دی تكون عنده المرأه چې دا غسر خزی او ليس بمستكثر او دې ډیر تعلق نه ساتي منها دا غي سره سړی دې خزه شته خو تعلق وسره نه ساتي او یریدو دې اراده کوي چې دا زه طلاق کم یریدو دی اراده کوي ان یفارقها چې دی جدا کی دا خزه د ځانه طلاق کی نو خزه سکی او تراش وی خاوند ما مطلق وا او چې زما سه حقونه دي درته می پرې خودل مراله نفقه راکوه مراله جامې راکوه مراله وار او لمبر راکوه صرف ستا په دې کور کې به ناست یم چې ستا په ښځه کې حساب یم چېرته لاړه شم صحیح ده که ستاسو خیالي رسول الله صلی الله علیه وسلم حضرت سوده بی بی اراده دا وکړه چې دا زه طلاق کوم کا ډیره سړه وه اراده وکړه چې زه دا طلاق کوم او ورته راله ورته وی حضرت زه زړه یم زه په خاوند څه کوم خو صرف او صرف زما دا دغه دی دا مې شوق دی چې پر ورځ د قیامت کې زه ستا په بیبیانو کې روچته شم او زما وار مال مرا کوا بیا وی زما وار دا د داعشی وی دا دغه شی نو داسې یو خزه تا ته وی تا تا اراده ده چې دا زه طلاقوم او زه بله کوم او هغه د تراشی او د توی ما مطلقه وا استن نه غواړم اس حق دنه نه غواړم زما طرف نه ته حلالي خو ما سر پرې ده بالکل جایز دي فتقول نو دا خزه وی چې اجعلک خاوند زتا ګرځوم من شانی د خپل کار نه فی حل په حلال والی کې زما طرف نه تخلاصې منه فقرا کوا حلالې خلاصې مه راله جامې راکوه خلاصې مه زما کوټې ته شپې له راځه خیر دی خلاصې دنه نه غواړم خو ما تش په دې کې پرېږده چې زه ستا ښځه یم نو فنزلت هذه الآیه نو نازل شو د آیات لاندې کې من النار د اور نه جنت نه دی جنت به د لاندې نه حسابوي ښه یو دا چې په بره به ځې یوه دوه درې څلور پنځه په بره دې ته درجې وایي درجې چې څونه بره خیژې نو بره درجه د لاندې نه ښیي او دوزخ به په ښکته ځي اوله درجه دا دا لګه خی چې بیا لاړ شغه د دینه خرابوي چې هغه ټولو نه لاندې د غټولو نه خرابوي نو اوس دې ته ګورئ ان المنافقین یقینا منافقان فی الدرک الاسفل دا وی پاغه طبقه لاندې کې من النار اوس عبد الله ابن عباس صاحب خسته معنی کوي کني دلته مشکلات دي ریاضه اسفل ډیر لاندې صيغه د اسم تفضیل ده وی منافق وګوره چې اوس داسې ترجمه کوو ان المنافقین یقینا منافقان فی الدرک الاسفل دا بی پاغ درجه لاندې کې او لاندې به د چا نه وي من النار د اور نه نو څه مطلب د جهنم نه لاندې بل بل ځای دی که نه اسفله لاندې به یې د چا نه به لاندې من النار د اور نه نو عبدالله ابن عباس صاحب وایي نه دا من النار د اسفله سره مه لګوئ دا بیان کې منافقان دا بئی پاغه درجه لاندې کې هغه لاندې درجه څه ده من النار چې هغه اور دی د دې دا مطلب نه چې د اور نه لاندې بله دغه ده نو ځکه دی وایي قال ابن عباس عبدالله ابن عباس وایي اسفل النار هغه لاندې اور دا نه چې د اور نه لاندې بل ځای دی خا نفقا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام به ډیر خواري کوله چې دا پلانی او پلانی ایمان وروړي نو الله وتوي چې ایمان راوړل ته په چا ایمان نشي راوړي دا ایمان زما کار دی چې د چا زړه کې زه رڼا واچوم و ان استطعت ان تبتغي نفقا فی الارض که ستا طاقتي چې ته طلب وکړي د سورنګ په ځمکه کې او لاندې لاړ شي او د الله د قدرتونو نشانه و تر مخ کې کی او سلمن فی السماء یا اسمان ته پوړې او خېجه او دا غزنه ول نه خې نشانه راوړې راوړه خیال دې نو د نفقن معنی کوي د نفقان سربن سورنګ د نفقان معنی کوي سربن سورنګ خیال دې کنه عجیبه کار یو کو دې دا کوم ځای تفسیر شروع کړی دی یاد دې ته دا کوم صورت تفسیر دی سورت نساء او دې لاړ سورت انعام ته فإن استطعت أن تبت أن فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض دا په دغه کې دی په سوره انعام کې نو د باندې دا سوال راځي چې حضرت دلته د راته دغه شروع کړی دی سوره نساء او بیا لاړ دغه ته ود شوي دغه ته لاړې سوره انعام ته نو دا تاسو ویلیو دا دا عجیبه کار دی د معمولی مناسبت د وجنه دی د بل ځای نه ټکی رالی د معمولی مناسبت د وجنه دی بل ځای نه ټکی رالی چون کې منافق نه دی منافقین راغلی دی که نه راغلی منافقین جمع ده د منافق او په منافق کې اصلي ټکي څه دي نون فی قاف نفقه نفقه منافق شو نو ګوره نون فی قاف دا پکې څه دي اصلي ټکي دي او نفقا سرنګ هغه کې کم ټکي دي هغه کې نون او فی او قاف دي د دې مناسبت د وجنه غره وړو یا دا یا دا دی خلق وی چې سورنګ کنول شنو او کنوا مطلب دا دی چې څه چل کول شي هغه وکړه څنګه چې سورنګ کنولو والا چلونه کوي دې ځنه به سورنګ وباسي وباسي یا غلطې رو باسي دقسې منافقان هم د اسلام او د دین خلافو چلونه کوي نو د دې مناسبت د وجې نه دا ټکې بیان ک کنی ورنه دا د صورت نساء نه دی خا وایا حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا ابي قال حدثنا الاعمش قال حدثنا ابراهيم عن الاسود قال اسود وی دا دا اسود او القما دا دا عبد الله بن مسعود سے مشهور شاګردان دي قال دی وی كنا في حلقه عبد الله وی منګه ناستو په حلقه د عبد الله ابن مسعود صاحب کې دا اوس حلقه ده چا پیره عبد الله ابن مسعود صاحب درس درس لګیدل دی حلقه او منګ پکې ناستو عبد الله ابن مسعود صاحب حدیثونه بیانوي چې ګورو فجاء حذیفه راغ حضرت حذیفه ابن یمان مشهور صحابي دی رازدار د رسول الله دی حتی قام علینا تر دې پورې چې دی ودرېد مونږ ته حلقه ناسته ده او دی مونږ ته ودرېد چې ودرېد مونږ وته وکتل فسلم نو هغه سلام واچو حذیفه سلام واچو اوس ګوره د عبد الله ابن مسعود سه په درس کې شاملېدل ګوره دا ډېر لوی نعمت دی دا ډېر لوی شان دی چې الله پاک یو سړي له موقع ورکړي چې د عبد الله ابن مسعود سه په شان په یو درس کې سړی دغه شي شامل شي نو خلکو به دې خلکو ته ډیر پوچت نظر کتل چې دا د عبد الله بن مسعود صاحب شاګردان دي نو دا حذیفه راغی پویي سلام واچاو او ثم قال به وی چې ګور خیال کوي مغرور کیږي ما د الله نه خیر غواړی د خپل خاتمه دعا کوي لقد انزل النفاق یقینا نازل شوه د منافقت علا قوم په یو قوم مراد د نازلېدلو نه دلته څه دي ستاسو حشوي مبتلا کېدل الکه نازل شوی دی منافقت مبتلا شوی دی په منافقت کې څوک علا قوم دا راغلی دی په یو قوم کانو خیرا منکم چې هغه ستاسو نه ډېر بهتر وو کانو خیرا منکم چې هغه ستاسو نه ډېر بهتر وو نه په دسه دی کنه خیر دا ټکی وی منافقت کې مبتلا شوی دی هغه خلک چې هغه ستاسو نه ډیر خو د دې دوه مطلب دي یو مطلب امام بخاری بیانوي یو عام خلک بیانوي وای نن په دې خپل درس کې چې ناست دی د الله لوی فضل دی خو مغروره کیږئ مه د الله نه خیر غواړئ ولې تاسو خو نن درس کې ناست دی د عبدالله ابن مسعود خو ګورې د منافقت نه یریږئ لوی نه لوی خلک د رسول الله د زماني خلک څومره اوچت خلکو هغه په دې دغه کې مبتلا شوی دی منافقت کې عبد الله ابن ابي ابن سلول سوکو عبد الله ابن ابي ابن سلول ایمان راوړیو خو چې بد نصیب او دا منافقت کې مبتلا شو او دا سه مبتلا شو چې د منافقانو سردار شو کنه شو نو هغه سي سړی په منافقت کې مبتلا کیږي نو موږ او تاسو نه کیږو د الله نه خیر غوښتل چې یا الله حفاظت هم د منافقت نه وکي د یاد خیال لري دا وی نازل شوی دی منافقت په داسې قوم چې ستاسو نه خیر وو مراد دلته د خیر نه د دین خیریت نه دی د زمانه یعنی په بهترینه زمانه کې وو د رسول الله په زمانه کې خو چې بد نصیب او په دې کې مبتلا شو خو یو معنی به د تدیو کی هغه دا دی ګورې الله هر څه کولی شي الله د دیندارۍ نه بېدینه کولی شي هم سړی خو دا غټ بېدینه چې تاسو وینئ الله داسې هم کولی شي چې هغه دین کې داخل کړي وی وګوره ډیر منافقانو کلک منافقان کلک الله را واغشتل خپل کرم پیوک او سیدا غی کړل مسلمانان کړل نو الله رسو کولیش دا دوی ممانه به بخاری وکي قال الاسود اسود وی سبحان الله الله له پاکی د منافقان زمونږ نه څنګه خشو چې ته وې خدي څنګه ان الله یقول الله وی ان المنافقین فی الدرک الاسفل منافقان به یې په هغه طبقه لاندې کې من النار د اور نو زمونږ نه څنګه خشو ریاض خیال لري خیر اسود صاحب د د په مطلب پوی نشو د د حذیفه حذیفه دا خبره وکړه اسود دا خبره وکړه فتبسم عبد الله نو مسکی شو عبد الله تعجب وکړ خیر وجلس حذیفه او حذیفه لار د جمعه هغه ګټ کې کېناست وجلس حذیفه او کیناست حذیفه فی ناحیه المسجد په یو طرف د جماعت کې چې درس ختم شو فقال فقام عبد الله عبد الله ابن مسعود صاحب نه هغه د درس نه پاسید فتفرق اصحابه خواره واره شو د ملګری چې مرګری خواره شو حذیفه داسې کنکر راواغشت ماته روشت اسود وی چې راوی وشل چې ما ورو قتل راته وی راشه راشه چې په مطلب دی پوی کم فرمانی نو دی حذیفه زو وشتم بالحصا په کنکری فاتیته زو ترالم فقال حذیفه تو حذیفه وی عجبت من ذهکه ما تعجب وکړه د خندا د دنه د چا د استاد عبد الله ابن مسعود چې هغه مسکی شو پکار خدا او زما په مطلب پوي شو زما په مطلب باندې پوي شو خو چې تا په ما اعتراض وکنو پکارو چې ته پوي کړی وي هغه خالی مسکی شو خو ته پوي نه کړی وقد عرف او هغه پیژنده ما مطلب د هغه قلت چې موي هغه څه دی هغه دا دی چې لقد ما وی دی هغه دویمه معنی کوي لقد انزل النفاق یقینا راغلی و منافقت علا قوم په یو قوم په یو ډله کانو خیر منکم چې هغه ستاسو نه خو د رسول الله د زمانې خلکو هغه په منافقت کې مبتلا شوي خو ثم تابو بیا غوی توبه وستا فتاب الله علیهم الله دا غوی توبه قبول کړه